او دغه سي د الله تعالی د کتاب تذکره وشوله دغه سي د دغه تذکره وشوله د قبله تذکره وشوله د الله تعالی د پیغمبر تذکره وشوله چې د حق پیغمبر دی نو اوس الله تعالی بیانوي نسخې د پاره د تثبت په دین د الله تعالی باندې د الله تعالی په دین باندې به څنګه ټینګیږي دا نسخې دا علاج خپل کیا دا ګولې خوري تاسو به د الله تعالی په دین باندې ټینګ شئ نو پنځه نسخې د غیر پر بیانېږي دویمه خبره داره چې مخکې اختلاف د یهودیانو بیان شو یهودیان دا کوشش کوي چې د الله تعالی د دین نه تاسو واړی پوهه خلک دیندار خلک دا به کوشش کوي چې مولیان او دغه سي سرکاري مفتیان په خپل پتو باندې تاسو د الله تعالی د دین نه بل طرف ته واړی نو اوس د اختلاف په وخت کې د پنځه کارونه خپل کړي پذکرونی یادوي ما لره اذکرکم زه به یادوم تاسو لره وشکرولی او شکر کوئ زما د احساناتو ولا تکفرون زما نه شکرې مه کوئ دا خبرې شولې پذکرونی اذکرکم یادوي ما لره زه به تاسو یادوم مفسرینو د دې ډېرې معنی بیانې کړې دي تقریبا یولس معنی مفسرین د دې بیان کړې دي پذکرونی زه تاسو ته اسانی دا غینه یو سو کوم پذکرونی یادوي مال را پذکرونی یادوي مال را په اطاعت کولو سره اذکرکم زو یادوم تاسو سره پر رحمت او په مغفرت سره یادوي مال را په تابعداري سره زما تابعداري وکي نو زو یاد کم تاسو سره پر رحمت او په مغفرت سره زبرته ګناهونه ماپ کما او رحم باندې وکما دویم معنا او پسرینو بیان کړی ده پد کرونی یادوي مال را په دعا کې اذکرکم زو یاد کم تاسو سره په قبولیت سره زمانه دعاګانې غواړی او په دعاګانو کې زمانه نوم یاد کړي نو الله تعالی وی زب تاسو یاد کما زب تاسو یاد کما یعنی زب الله دعاګانې قبول کما درې ما ترجمه پز کرونی یادوي مال را په جماعت د خلکو کې په درس او تدریس سره او الله تعالی یادوي اذکرکم زو یاد کم تاسو په جماعت د ملائکو کې یو مجلس داس دی د الله تعالی لوی بیان کړه د الله تعالی کتاب بیان کړه ذکر اسکار وکړه تلاوت وکړه نو الله تعالی به دې د ملایکو په مجلس کې یاد کړي الله تعالی ور باندې فخر وکړي زما بنده زه یاد کړم پذکرونی یاد کئ مال لرا په وخت د تنگ په وخت د اسانتیا کې اذکرکم زو یاد کم تاسو په وخت د تنگستیا کې د راحت په حالت کې الله تعالی یاد کا نو الله تعالی بری ته د تنگستیا په وخت کې یاد کی پس کرونی یاد کې ما لره په حالت د خوشحالی کې او دغه سی په په ژوند د دنیا کې اذکر کوم زو یاد کوم تاسو سره په حالت د غم کې د پریشانی کې او دغه سی ورستره مرګ نه زو یاد کوم او عذاب بن نه لري کوم پس کرونی ما یاد کړي الله تعالی یادول په هر حالت کې دا پکار دی د نبی صلی الله علیه وسلم نه په ډیرو احادیثو کې د ذکر اذکار ډیر زیات فضایل ده د نبی علیه الصلاه والسلام نه ثابت دي دا مسلمانانو د ترغیب د پاره دا غینه یو څو به ذکر کو حدیث کې راځي معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمای معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ وی ما عمل ابن آدم من عمل انجله من عذاب الله من ذکر الله تعالی د الله تعالی د عذاب نه نجات ورکوونکي چې د بنی آدم د آدم علیه السلام په اولاد کې د الله تعالی د ذکر نه بل یو شی زیات خلاصون کې د الله تعالی د عذاب نه نشته دی دا د الله تعالی د عذاب نه خلق خلاصي او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله تعالی فرمای انا مع عبدي اذا ذکرني وتحركت بي شفتاه زه د خپل بنده سره ام کله چې ما یاد کې او شونډې په ما باندې اوخدای زما په نوم باندې دا صحیح حدیث تیر بخاری نو څوک چې الله تعالی یادای الله تعالی وي زه دغه سره يم زه هغه یادوم نو ذکر دا بهترین عبادت دی د الله تعالی د الله تعالی ذکر کول او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی په هر وخت کې یادوي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو صحابي ویل وی د الله تعالی پیغمبره ما ته نصیحت وکړه وی په هر وخت کې جبه دی د الله تعالی په ذکر باندې لمده ساته زمونږ او ستاسو جبې دا په څه باندې لمدي په غیبتونو باندې په چغلو باندې په دروغو باندې په کنځلو باندې او په خیرو باندې نه نه دا جبه د لمده ساته د الله تعالی په ذکر باندې الله تعالی ډیر زیات زیات یادوه او بیا دې کې بل مسله ورته زو ویم هغه مسله دا ده د الله تعالی یاداش یوازې په جبه باندې نه بلکې اصل ذکر د الله تعالی دا دی چې د الله تعالی تابعداري وشي د الله تعالی تابعداري چې څوک وکړي نو د الله تعالی یاد کړي د دیو جنا سعید ابن جبیر وای په من لم یطعه لم یذکره چا چې د الله تعالی تابعداري ونه کړله نو د الله تعالی نه دی یاد کړی و ان کسره صلاته و تسبیحه و قرات القرآن اگر کده تسبیحات سبحان الله الحمدلله الله اکبر او منځونه ډیر زیاتی او دغه سیر ټول ورځ تلاوت د قرآن کریم کوي خو لیکن چې د الله تعالی تابعدار نه دی نو دغه ذکر ته پیدا نه ورکي او په ذکر کې دا خبره ضروری ده چې کم ذکر کوي د هغې په معنا باندې ځان پوه کوي الله اکبر الله تعالی ډیر لوی ذات دی معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ هم نور ډیرو صحابه کرام هم دا ویل دي اصل ذکر د الله تعالی سره د الله تعالی تابعداري کول دي دا ډیر خلک پر خپل بیانونو کې د سوي وای صحابه کرام هغه به ټول عمر عبادت کاو څنګه ټول عمر عبادت کړي هغه د عبادت مطلب دا دی صحابه کرام دا معنی نه و چې ټول ورځ د په مانځه باندې ولاړو بلکې په هر کار کې د الله تعالی پیغمبر تابعداري اختیارول په هر کار کې او دس ماته ډوډۍ خوري جمعات ته دی معاملات کې د خپل کور کې د خپل زنانو سره د خپل اولاد سره بچیانو سره دغه سي د میلمه سره د خپل او د پردي سره د ګاونډي سره په دې ټول په مانځه کې په روژې کې په حج کې په زکات کې په جهاد کې په دې ټولو کارونو کې د الله تعالی پیغمبر تابعدار شه بس دغه د الله تعالی عبادت دی دغه د الله تعالی تابعداري ده پس کرونی یادوي مال را اذکر کوم نو یاد کوم تاسو را وش کرولی او زما شکریا زما د زما د احساناتو شکریا کوي زما د نعمتونو شکریا ادا کوي مخکې ردی بار بار وضاحت بیان شوی دی د الله تعالی د نعمتونو شکریا څه ده او شکر څه ته ویل کیږي فقهای کرامو او محدثینو د شکر تعریف داسې کړی دی الشکر په اصطلاح شرعي صرف العبد النعم التي انعم الله بها عليه په طاعته الله تعالی چې روانې کم نعمتونه کړې دي دا د الله تعالی په تابعدارۍ کې استعمالول دا د الله تعالی په تابعدارۍ کې استعمالول د زله د زله د الله تعالی درکړې دي عقیده دې توحید د الله تعالی وساته دغه سي جبه ده د الله تعالی ذکر پکوا او دغه سي د الله تعالی کتاب په بیانوا وګونه د الله درکړې دي د الله تعالی کتاب په وره او دغه سي دماغ دې د الله تعالی د دین د پاره په سوچ وکړه الله تعالی له بدن درکړې دي مون په وکا حج په وکا jihad په وکا روزه ونیسه دې ته وای د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کول او د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کول دا واجب دی دا فرض دی دا لازمی عمل دی الله تبارک تعالی فرمای فذکروا اعلی الله دا الله تعالی نعمتونه یاد کړئ د الله تعالی نعمتونو شکریا ادا کړئ ثم لتسالن یومئذ عن النعیم بیا بر دین نعمتونو په باره کې د قیامت پر ورځ باندې تپوس به هم کیږي الله تعالی ور دین نعمتونو تپوس نه کوي نو د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کول حسن بصری رحمت الله علیه وای په هر اندام کې د الله تعالی نعمتونه دي نو د هر اندام د نعمت شکریا ادا کول دادی چې هغه د الله تعالی په تابعداري کې استعمال شي او په روایت کې راغلي دي داسې دعا ویل پکار دي اللهم لا تجعلنا اللهم لا تجعلنا ممن يتقوى بنعمتك على معصيتك الله تعالی مونږ له طاقت مه راکوه مونږ مه ګرځوه د هغه چا نه چې ستا په نعمتونو باندې قوي شي ستا د خلاف دپاره ډوډۍ خو د الله تعالی نعمت دی که نو ډوډۍ دې وخوړله او په دې کې ستا په بدن کې قوت او طاقت پیدا شو او اوس ته دغه نعمت د څه لپاره استعمال د ګناه لپاره ځان استعمال کی دا لاس او خپې دا د الله تعالی نعمت دی نو د الله سو خپې او سره سره پاره استعمال کی دا د بيدینۍ د پاره استعمال کی د مسلمانانو په خلاف باندې استعمال کی نو الله تعالی مونږ داسې مکو چې تر باندې نعمتونه وکي ستا په نعمتونو باندې غټ شو ستا په نعمتونو په مونږ کې طاقت او طاقت را کې پیدا شي قوت را کې پیدا شي او با بیا دغه نعمتونه الله تعالی ستا د خلاف ستا په خلاف کې استعمالو الله تعالی مونږ داسې مګرځاو پر روایتو کې راغلي دي الله تعالی به د قیامت پر ورځ باندې اوله پوښتنه د خپل نعمتونو په اړه کې کوي الله تعالی به خپل بنده راوغواړي او دا به ورته وایي چې تعالی ما صحیح جسم درکړی او که نه درکړی تعالی ما څنګه بدن درکړی نو زما پرې څومره تابعداري کړې وه او الله تعالی به د یخو اوبو په باره کې هم پوښتنه کوي چې یخې اوبه مې له درکړې وې د دې څومره شکریا ادا کړې وه او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کون کې کاغه ډوړی خوري نو د دې دومره ثواب دی لکه د روزدار انسان او چې د شپې د الله تعالی عبادت ته ولاړی نو دومره زیات ثواب یې کی نو د الله تعالی نعمتونه په مونږ او تاسو باندې اوریدونکو ډیر زیات دي باید مونږ او تاسو د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کو او که د الله تعالی د نعمتونو شکریا هم ادا نکړله نو الله تبارک تعالی برانه دغه نعمتونه واخلي ابن قیم رحمت الله علیه واقعا لیکلی دا ډیره بهترینه واقعا ده و یو بادشاه او هغه یو سړی جیل ته غورځول نو د دغه دغه جیلی او دوستو هغه بهرو نو جواب یې پسې ولیږه وای د الله تعالی شکریا ادا کوه دغه وستی چې رقم وخت وخت په دغه د الله تعالی نه شکریا ادا کوه نو دغه دوسه په سر جیل نه دغه ولېګه خطه په سر ولېګه وای زه د الله تعالی د کم نعمت شکریا ده کم زه خو په قید او په بند کیم نو نه په دغه باندې د الله تعالی شکر ادا کا بس دا سه وشوله چې یو بل مجوسی سړی هغه گرفتار شو هغه جیل ته ویوړل شو نو دا سه وشوله چې دغه دغه ظالمانو بادشاهانو او دغه جیل والا داسې وکړله چې مجوسی قیدي او دغسې دغه مسلمان دا دواړه په یو زنځیر باندې وتړله او بیا دغه مجوسی ګیډه خرابه شوله بار بار به تقاضې ته ته او دسماتي ته ته نو دا به سره هم ته ځکه چې دواړه دا خو یو اتکړی یو وي زنځیر یو بیا یو تغه دوسه یو ته خط ولېږه ګوروی د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا که اوس هم د دې نه ډېر زیات ښي هغه وې زره کم نعمت شکریا ادا کړم زه خو دغه د ټوله ورځ د سړي خېټه خرابه ده زه ته هم ناسم په یو زنجیر باندې تړلی شوی نو هغه ورته وي که اوس داسې وکړي د دې مجوسي چې کم په دې غاړه کې زینار پروت دی او د مجوسیانو چې کم نښه ده اوس که دا ستا په غاړه کې واچوي نو د الله تعالی د نعمتونو شکریه ادا کول دا پکار دی محمد ابن واسع رحمت الله علیه د عبدالعزیز ابن ابی ابن د عبدالعزیز ابن ابي داود رحمت الله علیه هغه ته ویلله دا وای د محمد ابن واسع په لاس کې وای دانه راختلی و د عبدالعزیز ابن عبدالعزیز ابن ابي داود وای وای د محمد ابن واسع په لاس کې یو دانه راختلی و لاس یې پولی شوی نو دا ما ولید نو زه په ډیر زیات خپه شوم وای ما دا ویل چې ګوره ستا په لاس کې دا خو ډیره عجیبه دانه راختلی ده نو ما ته د محمد ابن واسع راته دا ویل وی الله تعالی وسم په ما باندې ډیر زیات احسان کړی دی زه وسم د الله تعالی د نعمتونو ډیره شکریا ادا کوم وی که چرته دا زما په سترګه کې دنه راختلی وی نو بیا به مې څه کول نو د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کول دا ډیر زیات پکار ده چې د الله تعالی د نعمتونو شکریا مونږ ادا کو الله تبارک تعالی دی وکي چې مونږ تاسو د الله تعالی د نعمتونو شکر گزار شو او دې لپاره تاسو ته ما یو دعا هم ویلې وه چې د سحر څوک هغه دعا ووایي اللهم ما اصبح بي من نعمة او بعهد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر په حدیث ابو داود کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې دا دعا د سحر وای نو الله تعالی چې په دې ورځ کې څومره نعمتونه کړی دي نو دا د هغې شکریا ادا کړله او څوک چې ماښام وای د سحر پورې چې څومره نعمتونه دي د هغې شکریا ادا کړله پذکرونی یادوي ما لره اذکرکم زه به یادوم تاسو لره وشکرو لی زما د نعمتونو شکریا ادا کوئ ولا تکفرون زما د نعمتونو ناشکري مه کوئ یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو استعینوا بالصبر والصلاة امداد حاصل کړئ د الله تعالی نه بالصبر په صبر کولو سره او صلاة په منځ کولو سره ان الله مع الصابرین الله تعالی مرګره د صبر نه کو دی یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة دا دریم ادب شو دا بل خبره ذکر شو لا سلورم چې دا چې د مون پابندي کوي او دغه سي د الله تعالی نه امداد حاصلوي په مون سره او په صبر سره مخکې را دی وضاحت دا بیان شوی دی په 15 څلوېښتم نمبر آیت کې دی بیان مخکې شوی دی ولا بل احیاء ولكن لا تشعرون ولا تقولو پدې کې بل ادب دی پنځم ادب د پاره د تثبت په دین باندې د الله تعالی په لار کې چې چا قرباني ورکړي د شهیدان شوی دي نو دا غي احترام وکي دا غي عزت وکي چرته دا غي په باره کې د اهانت او د سپکاوي کلمات استعمال نه کوي ان تر دې پورې الله تعالی پابندي لګي هغې ته عام مړی مه وایي چې دا د عام مړو په شان ذکر ولا تقول او مو ویل مې یقتلوا دا چا په بار کې چې اوجل شي په سبیل الله په لار د الله تعالی کې په سبیل الله لاعلاء کلمت الله او دا د شهید لوی عظمت دی لوی احترام دی الله تعالی مړ یو تم وای بل دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمنا کوله الله تعالی ما شهید کې په خپل لار کې الله بیا می ژوندې کې بیا نو دا او کله چې جنتیان جنت تلاړ شي نو هیڅ یو تمنا او ارزو بنه کوي سوار دینه چې الله تعالی ته و چې الله مونږ بیا ژوندي کا چې بیا ستا په لار کې وجلې شو او بیا شهیدان شو بیا وجلې شو الله تعالی د شهیدانو د پاره په جنت کې اعلی مرتبه تیاری کړې دي الله تعالی یې مړیو ته مو وای اموات دې دې کې سوال در راځي بل احیاء بلکې ژوندي دي مرګ دې ته چې د انسان نه روح لري شي او ژوند دې ته وایي چې په انسان کې روح وي نو یو طرف ته الله تعالی وایي بل احیاون بلکې دی ژوندي دي نو ژوندي خو هغې ته وایي چې پای کې روح موجود وي او دغسې اموات مړیو ته مه وایئ نو د دې شهیدانو مال تقسیمیږي زنانه د بل چا سره نکاح کولی شي نو الله تعالی وایي څنګه ورته مړی مه وایئ نو جواب دا غیر هم په سرینو ذکر کړی دی ولا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات موای دیو ته مړی څنګه مړی او ته موای تفسیر خازن لیکلی دی وای به منزلت غیرهم من الاموات په شان د عام مړو ته مو وای چې دا عام مړی دی عام مړی دی ته مو وای دا د هغې بیزتی ده په شان د عام مړو باندې هغې ته مو وای بلکې بل احیاون بلکې هغه ژوندي دي په یو قسم ژوند باندې په یو قسم ژوند باندې هغه ژوندي دي او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د شهیدانو روحونه دا د شنه توتیانو په ججورو کې دي او په جنت کې چکرې وهي او ګرځي نو مو وایه ته د عام مړو په شان دي کې مړي دي ته مو وایه د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم چې کله په جنگ بدر کې دیار لسوار له صحابه کرام شهیدان شول نو خلکو ویل او یدیو مزه ختم شولې په قلار بناسو چې نشیدان کېدل د دنیا د مزه به حاصل کړي نو الله تعالی او ته فرمای وای دیو ته عام مړی مو وای بلکې دیو ژوندې دی ولکه لا تشورون لیکن تاسو نه پوهیږئ د دې په ژوند باندې تاسو ردی په ژوند باندې نه پوهیږئ کته دغه اعتراض وکړي چې ژوندې دی نو ژوندې سړی خو حرکت کوي خپې او لاس وهي سترګې غړی او دا خو داسې نشي کولی نو الله تبارک تعالی فرمای چې دا د عام مړو په شان د کې ژوندې نه دی دا د عام مړو په شان د کې ژوندې نه دی نقص من الام ولا نبلونکم بشی من الخوف د دشمن یره بر باندې راځي والجوع یره قحط بر باندې راځي روزي به کمیږي لوګ بر باندې راځي د نبی صلی الله علیه وسلم امر لوګ خو کم نس کم برداشت کوي کنه په حدیث کې راځي عائشه بیوی رضی الله عنها په صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی دی وای مونږ به میاشتې ته کتل یو میاشت براوختله هغه به تیره شوله دویمه میاشت به راوختله هغه به هم تیره شوله زمون په کور کې به اور بل نه شو نو پوښتنه دې کوي وایي تاسو به په څه باندې ګزاره کوله چې یوه میاشت به تیره شوله دوه میاشتې به تیرې شولې او ستاسو په اور ستاسو په کور کې به اور بل نه شو د خوراک دپاره نو تاسو به کول څه نو عایشه به وی رضی الله عنها وی د نبی علیه صلات وسلام ګاونډیانو جیرانون من الانصاری انصار صحابه کرامو کانت لهم منائح داغي د د شودو ګډي ویزه وي داغي د شودو ګډي ویزه وي لنګي وي نو مونږ باغی ته پي مونږ ته پي را کول مو پاغي باندې گزاره کوله او په بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي عائشه بیوی رضی الله عنها مونږ په دوه چیزونو باندې گزاره کوله یو په کجورو باندې او دویم په وبو باندې دا د نبی علیه الصلاه والسلام حال دغه دا حالت پر من راځي لوګه ورازي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات وګی د شپې پاسې ده او لاړ وی جمعه ته بلل شم چې ګوري ال د کې عمر او ابوبکر صدیق رضی الله عنهما هغه دوانم په جمعه کې دي وی ولې راغلی بس وی دغه حالون علی رضی الله تعالی عنہ هم راغلی ډیر غریب صحابي سو سره نو اغم په چوي قتل به جمعه ته ګټ کې نور صحابه کرام هم ناشتي نبی علیہ السلام ته پوښتنه وکړه وی ولې راغلی وی د الله پیغمبر لوګه وا په کور کې سنو موږ جمعه ته ولاړ شو د الله تعالی بندگی وکړو نبی صلی الله علیه وسلم علی رضی الله تعالی عنہ ته وی علی ورشه مسجد نبوی ته مخامخ د کجوري یو ونه ولاړه وه او وچه ونه وه وې دې ونې ته وایي چې د الله تعالی پیغمبر ده نه دغه کجوري غواړي الله تعالی په هغې کې وله کجوري وکړلې او د هغې نه څادر ډک راوړه او هغې ماړه شوله نو داسې حالت باندې باندې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غزو یحود په موقع باندې نبی علیہ السلام په خپل خېټه پسې ګټي تړلې وي د لپاره چې املا توازن برابر شي دا حالت باندې باندې راځي والجوع ونقص من الاموال مالونه وری کمیږي ساروی وری هلاکیږي مړکیږي با ورکیږي با مالونه وری غلاکیږي ول انفسه دوستان به په شهادت باندې رسیږي او یا بعضی دوستان به داسې چا مرتد بشي د الله تعالی دین به پرېږدي نو مرګري به هم کمیږي والثمرات غلې امدنۍ قحطونه به راځي سیلابونه به راځي ګلۍ به باندې ورېږي نو دا ټول بلایا تکویني شو امام شافعی رحمت الله علیه وی دینه مراد تشریع ته مراد ده ولا نبلونکم بشیء من الخوف د دشمنانو یره د خوف نه مراد یره د الله تعالی نه ده د جوع نه مراد لوګه ده روجه پرس کېدل د نقص من الاموال نه مراد زکات ورکول او صدقات انفاق واجبه او دغه سي صدقات مراد دي ول انفس مراد د دینه په جهاد کې مرګري شهیدان کېدل او وس مراد د دینه مراد اولاد د بچو دي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې چا زوی وپات شي الله تبارک تعالی ملائکه ته وایي قبضتم ولد عبدی زما د بنده بچی تاسو قبض که ان دغه نم روح واغسته ثمره ته په ادیه داغه د زړه میوه تاسو واغستله نو ملائکه ته وی چې او الله تعالی ته وی چې هغه سو ویل وی الحمدلله وای الله تعالی ملائکه ته وی چې در لپاره یو بنگله په جنت کې جوړه کړي او هغه ته بیت الحمد نوم ته کړي دغه دغه په ولګوي دغه بورډ ته ولګوي بیت الحمد نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو زنانه راغله وی د الله تعالی پیغمبره زنانه ته راغله ډیره زنانه اجعل لنا یوما زمونږ لپاره یو ورځ مقرر کا چې مونږ ته هم نصیحت کې بیان کې او خيار زنانه داسې دي باید هغه د الله تعالی دین ته ځان وزګاری کی او د الله تعالی دین زده کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غیر لپاره یو ورځ مقرر کړله او په هغه ورځ باندې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته تقریر کاو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تقریر کې دا ویل وای چې یو زنانه چې دا غي درې بچي او پات شي الا کانو حجابا من النار الله تعالی به دا غي په وجه باندې د جهنم د اور نه بچ کی نو یو زنانه پاسې دله وې د الله تعالی پیغمبر کده چې دو بچي او پات شي او په حدیث کې سردار راغلی دی لم یبلغ الحنسا چې هغه دغه ته نه رسیدلی ځواني ته نه رسیدلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل وسنانی او که دوهم د کمی زنانه دو بچی او پات شي او نابالغ وي الله تعالی بوله په جنت ورکی او د جهنم نه به الله تعالی بچ کی الذين اذا اصابتهم مصيبه اوس الله تعالی وی وبشری صابرین زیر ورکا صبرناک ته کم خلق چې د الله تعالی په دین کې به تکالیف راشي او صبر وکي هغه تر جنت زیر ورکا مفسرین هغه واقعیا د امراه السودا لیکلی ده د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه نقل لی عطا ته ویل وجتا ته یو جنتی خزه درونه خیمه هغه راوی خیراته وای دغه خزه چې د تک توره ده د نبی علیه الصلاة والسلام خوا ته راغلې وه او دا یې ویل چې په ما باندې میرګي راځي زه بربنډېږم نو زما لپاره دعا وغواړه د الله تعالی نه چې زه ښه شم او دا مرستیا را باندې نه راځي نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته دا ویل که ته صبر کې ولکی ولا ولکیل جنه ولکیل جنه ولکی الجنه سر پر به جنتی زه به دا ضمانت درته وکړم نو د الله تعالی پیغمبر دعا راته وکړه چې بربنډېږم نه او صبر وکوم په دې باندې نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې لپاره د جنت ذمہواری کړې ده نو صبر کول په مصیبتونو باندې دا د د الله تعالی پیغمبر ویلي دي چې چاته څلور چې چاته صبر ورکړل شو د الله تعالی په ټولو نعمتونو کې دا اوسع او پراخ نعمت دی او بشری صابرین زیر ورکه صبرناکو ته و صبرناک خلق کم دی الذین اذا اصابتهم مصیبه صبرناک خلق هغه دی کله چې ورسیږي دی ته مصیبتون څه مصیبت مصیبتون هر قسم مصیبت چې ته ورسیږي نو قالو دی وای انا لله مونږ د الله تعالی یو و انا الیه راجعون او مونږ الله تعالی ته ورګرځیدون کیو الله تعالی ته مونږ ورګرځو انا لله او چاته چې دغه مصايب نه راغلي نو دیو به ارمان وکي چې ارمان که په دنیا کې زمونږ د پوستکی او د غوخي دا په قینچر باندې کټ کړل شي وندا وړي رضیاته خو حدیث د ترمذی کې دغه راغلي دي او په حدیث کې راځي کله د یو بنده مؤمن مسلمان د پر الله تعالی په جنت کې مرتبه تیار کړي نو دا ته په عمل باندې نشي رسیدلی نو الله تبارک تعالی په مصیبت راولي دا په غیبه باندې صبر وکي نو الله تبارک تعالی هوتا د جنت هغه مرتبه ورکی حدیث ته ابو داود کې دا غلغلی په ټولو کې زیات مصیبتونه په انبیاء علیه السلام باندې راغلی او دا غینه چې ورستو څوک د الله تعالی په دین باندې زیات ټینګي هغه باندې مصیبتونه او تکالیف ډیر راځي الذين دا صبرنا کا کسان دي کړي چې ورسیږي ته مصیبت قالو نه دی وای قالو دې کې مراد تنه عقیده ساتل پکار دي قالو عقیده د دیو دای چې یقینا موږ د الله تعالی یو خاص موږ الله تعالی ته ورګرځیدون کیو اولایک علیهم صلوات من ربهم دا تفصیل در بشارت دغه کسان علیهم په دی باندې صلوات ثنا من الله په دی باندې د الله تعالی طرف نه برکتونه دي ابن کثیر رحمت الله علیه وی صلوات امنه من العذاب د دې لپاره امن دي د عذاب د عذاب نه من ربهم د طرف د رب د دیونه ورحمتونه خاص مهرباني دي اولایک هم المهتدون او دا کسان دی لار مندون کړي هم المهتدون دی لار مندون کړي دی په هدایت باندې کلک دي او د هر قسم د گمراهی نه دی بچ دي چې د الله تعالی د دین په باره کې به دی باندې مصائب راشي تکالیف پر راشي او په هغه باندې صبر وکي نو الله تعالی په هدایت باندې کلک او ټینګ خلک کوم دغه دي الله تبارک تعالی دې مونږ او تاسو په خپل دین کې مضبوط کی الله تبارک تعالی دې زمونږ او تاسو صبر او استقامت نصیب کی او څومره مؤمنان مسلمانان چې د الله تعالی د دین د پاره تکالیف برداشت کوي الله تبارک تعالی دې دا قبول کی او الله تبارک تعالی دې ټول مؤمنان مسلمانان ته صبر او استقامت نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابہ اجمعین